ته پرونه سبق زه بیا ته راو باغې موږ سې نه پوښ دا ولر کې دې نه ریاض الصالحین باب الخوف ها تسن نو کنه ها باب الخوف باب دې په بیان د یره کې پنځوسم نمبر باب دې ریاض الصالحین 50 باب او حدیث نمبر 396 396 نمبر حدیث ته شروع کو سلور کم سلور سوا یعنی یو کس تاسو چې کم مخلوق پیدا کیږي هر یو انسان پیدا کیږي نو چې کم انسان پیدا کیږي نو هغه د مور په ګډه کې سلوي خرځي نطفه ساس کې ثم يكون علقه مثل ذلك بیا شي هغه وینا جم شوي په شان ده دي سلوي اخت رزونه پس هغه نه وینا جوړ شوي دا سلور سیزونه چې کله پای کې روح واچول شي نو فرشته تعالی وي د دې بندا رزق لګا چې د سنه به رزق وي د نیټو لګا د د نیټه بسولې دنیا کې کله وبړيږي د د عمل لګا چې دا عمل بني کی او که بدبي الله فرشتہ راولېږي او ورته وي صوره شکل برابر کا د دې انسان وګونه ول جوړ کا سترګې ول جوړ کا پوزه ول بر ایر هر یو جز په حکم د الله فرشتہ پکې ها پاغه کی نخیو کی نو پاغه نخو طریقه باندې بیا روان شي یو ورکه دا سم راځي ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه یقینا یو کس تاسو خامخا دی به عمل کوي عمل د جنتیانو د دین کار بکې بیانونه بکې درسونه بکې مدرسې به جوړې حتا تر دې ما یکون بینه و بینها الا زران چې شیوا پمیند د عمل کې او په مابین د نفس دا کې الا زیارتونو دربانو کې دا ګډاګانم جایز دي رورو بیا دا کار کولولم جایز دي رورو بیا په سجده شي لال تبا برباد شي لکه ته فاصله وا دوره مهنت کړي او کړي خو معمولی دغه فاصله وا هغه د جهنم باندې بدل شو ها لکه لوی لوی او کفار چې هغه اخر وختونو کې بیا توبه وکړي وي او هغه د کافرانو جنرالان تیر شو لکه ابو سفیان د کافرو جرنیلو ډیر صحابه دا په لاس وجري شي وي خو عمل د جهنميانو کاو کاو قریب وا نو بس په اخر کې توبه وکړه ایمان راوړو نو فیدخل الجنه الله کوم خو بوته اوس هم یو سره فسخ جوړ بکې زناګانې بکې امن جمهوری اکار به غلط کہتے ہیں مدا خو جہنمی دا مو دا دا جہنمی دی کہہ دے شي دا توبه باسي او په اخر کې به الله او زه نه پوهیدم الله ما ته توبه ده توبه باسي کوم خو الله ولګي ما یکونو فیسبق اولاد بشی په زبانی کتاب د نیک عملای نو عمل به شروع کی عمل د جنتیانو فیدخلها نو دنب کی غلا لا جنت متفقن علیه د دې زناورو په دې شون کې یو ځای چاغه ته اچولې سو کوتا پیزوان وي کنه پیزوان هغه زناورو کې چې هغه اکثر داسې ګرځي خو هغه منډه وي پکې او د هغه د پیزوان په ځای کې اسپتا هغه خپل سیځه او تا چولې او دا غنه راکاږي هغه نه قابو کوي کذالک منډه وي هغه نه راکابو کی واږي د په اختیار کې دا واږي او وانه لاهونهم عذاب او یقینا دا عذاب ډیر سپک وي دي جهنم یانو دا په اعتبار دا عذاب باندې دا بس سپک ځای په جهنم کې چې دماغ بدا خټ کیږي لکه څنګه چې په کټوي دچ کیږي او هوا چې اور پسې کیږي او خټ کیږي بلبلکې کوي نو خامخا خندا وکړي و تاسو لګا او جړا وکړي و تاسو ډیرا کتا سم پوی دې پاغه عذابونو تاسو ډیره خندا نه وکړي ډیرو هم جړا کړي و فغت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم جوهم لپټ کو صحابه او د پیغمبر د الله خپل مخونو لرا نن که موږ ځان ته یا د خپل ملګرو ته دغه حدیث هغه بیان نکو زمنګ زمنو دوړه سخت شوی دی چې په خوام نه جلا نه جلا په خوا قدم نه ورزو دا نو وچو او خدای زب سکو بلغا اور سید رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نا اصحاب قولنا یو شی فخطبانا خطبه ویلا وقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه میل مراد ده یو میل وی لکه 1 کیلومتر راستا ہے یا هغه میل هغه چرانجل کول شي پاره باندې پسترګو یا میل هغه نجلو میته وی پای کې هغه راځي کنه او هغه سلای په کتن نه کوي او پسترګو دا غي نه لګي یا غي ته وی او یا یو میل فاصله ته وی پوه شو او چې او یا غز چې غز به دا غسنګ یې ده نه پوه شو دل روانو دا کندو کې انسان پروت پاغت یا روغ په جهنم کې لوګو د دنیا کې مهنت پکار دی ځان د پیحینه بچ کول پکار دی ځان د شرکیات او د کفریات نه بچ کول پکار دی ځان د غلط حرامو نه ځان بچ کول په کار ټول به مزه کې او کدا مزید او سمزید د غریب به سمزید هیڅ نشي کوله د زنا کولې شي د لواتت کولې شي چې د ګوډه ګوري خو مقدس کړه دل ملاوي او نه دل په پلاس راځي دا حرام کولې شي نو چې نشي نو اس ولې غلط کارونه تا پسخېږي وازما توبه چې کمی کړی دي او نه به مزه حاصل کړي و تاسو د خزنا په خپل بسترو باندې تاسو کار عذاب نه لیدلی وي نو تاسو به د خپل خزنا مزه هم نه وي حاصل کړي تاسو به اور وخت داغه مصیبتونو غمو ولا خرجتم الى السعودات تجا تا تاسو بچغه والے الله تا په خپل आवाजونو چې الله موږ معاف کا تاسو به تری وی لارو تا او فریاد بم کړي وی چې بم والي وی ال الله الله تا چړې لوی دی خو تاسو غلي دلې رواه ترمذی وقال حدیث حسن چې ته عالم نه په کیسه حصہ کړي او کنه په کې طالب نه حصہ کړي او کنه ټول دې په جبه باندې په جیب کې او دکان کې او ټول په بانکونو باندې حصہ پکې ورکړي کنه په حلال وی ګټا او په صحیح خلکو لګوا بل وعن جسمی فی مبلاه او د جسم په بارکه چې پسکه دې د جسم ازمایش کړي قال نبی نبی علیہ السلام فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امه حالات د دې زمکه دا چې گواہی وکړي د ازمکا په هر یو بندا او په هر یو انسان په سړی او په خزا ام ځکه هر انسان د الله عبد او غلام دی هر خزا د الله وینځه کله او ته سر ته ګوري کله او ته د لاسونو او قدمو ته ګوري او کله او ته خپو ته ګوري سندر وتا او جدي الکه زړډي له ګوري پکې پټ دي او ګوري را ګوري یو بل ته نو چخکارا بالکل کپړای شي نه بډا گئی داسه ګوري به وتا نه بیا شي سره غم شي قران او حديث باندې غي اوس په قانون چې باغه تیارې په منطق پتا غیره